د التوبه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نه هم سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سل نه ویشت مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له نه شپېتم آیت څخه اورئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم نو هغوی په نړۍ کې خپله برخه مزې چړچې وکړي او تاسې هم خپله برخه مزې چړچې همغسې وکړئ لکه چې هغوی کړې وي او په همغسې خبرو اترو کې تاسې هم بوخت شوئ لکه چې هغوی پکې بوخت شوي وو نو د هغو عاقبت دا شو چې په دنیا او آخرت کې د هغو ټول کړه وړه ضایع شول او همغوی په تباهۍ کې دي د هغو پیغمبرانو هغو ته له ښکاره څرګندو نښانو سره راغلل، بیا دا د الله کار نه وو چې پر هغو باندې ظلم کړی وای، خو هغوی په خپله په خپلو ځانونو ظلم کوونکي وو. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء مؤمنان نارینه او مؤمنانې ښځې دا ټول د یو بل دوستان دي، په ښو چارو امر او له بدیو نه منع کوي، لمونځونه قایموي، زکات ورکوي او د الله او د هغه د پیغمبر اطاعت کوي، دا هغه کسان دي چې پر هغو باندې به د الله رحمت نازلیږي، بېشکه الله پر ټولو بر لاس او د حکمت خاوند دی. له دغو مؤمنانو نارینه وو او ښځو سره د الله وعده ده چې دوی ته به داسې باغونه ورکړي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي او دوی به پکې د تل لپاره اوسیږي په هغو تل ښېرازه باغونو کې به د دوی لپاره ستره استوګنځی وي او تر هر څه زیات دا چې د الله رضا به ور په برخه وي همدا ستر بری دی وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير دا خلق په خدای باندې قسمونه کوي وایي چې موږ هغه خبره نه ده کړې په داسې حال کې چې دوی ارو مرو هغه د کفر خبره کړې ده هغوی له اسلام راوړلو نه وروسته د کفر مرتکب شول او هغوی د هغه څه د کولو اراده وکړه چې وی نشو کړای د هغو دا ټوله غوسه په دې خبره ده چې الله او د هغه پیغمبر په خپلې لورینې سره هغوی شتمن کړي دي. اوس که دوی له خپلې دغې کړنچارې نه را وګرځي نو د همدوی لپاره ښه ده او که دوی را ونه ګرځي نو الله به دوی ته ډېره دردناکه سزا ورکړي هم په دنیا کې او هم په آخرت کې او په ځمکه کې هیڅوک داسې نشته چې د دوی ملاتړ او مرستندوی وي ایا دا خلک په دې نه دي پوهېدلي چې الله ته آن د هغو پټ رازونه او پټې مشورې ښکاره دي او هغه له ټولو غیبي خبرو څخه په پوره ډول خبر دی الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم هغه پیژني هغه بخیل شتمن چې د هغو مؤمنانو په مالی قربانیو باندې تبصری کوي چې په خوخه او مینه یې لګوي او په هغو کسانو پورې مسخري کوي چې له هغو سره د خدای په لار کې د لګولو لپاره له دې پرته نور څه نشته چې هغوی پر خپل ځان باندې تکلیف تیروي او لګښت کوي والله لا يهدي القوم الفاسقين ای پیغمبره که ته د داسې خلکو لپاره بخنه وغواړي او که یې ونه غواړي که ته او یا زله هم د دوی د بخنې هیله وکړي نو الله به هغوی هیڅکله ونه بخي ځکه چې هغوی په الله او د هغه په پیغمبر باندې کافر شوي دي او الله فاسقانو ته د رغېدو لاره نه ښیي قل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون کوم خلکو ته چې د بیرته پاتې کېدو رخصت ورکړای شوی وو هغوی د الله له پیغمبر سره د ملګرتیا په نه کولو او په کور کې کېناستلو باندې خوشاله شول او دا یې خوښه نشوه چې د الله په لاره کې په سر او مال سره جهاد وکړي هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخته ګرمۍ کې جهاد ته مه وځئ، دوی ته ووایه چې د دوزخ اور له دې نه زیات ګرم دی، کاشکې له هغو سره د دې شعور وای. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما کانوا یکسبون. اوس په کار ده چې دا خلک خندا کمه کړي او وژاړي زیات، ځکه کومه بدي چې دوی کوي د هغې جزا همداسې ده چې دوی ته پر هغې باندې ژړا په کار ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج که الله د هغو منځ ته تا بېرته راولي او په راتلونکي وخت کې له هغو نه کومه ډله د جهاد لپاره له تا څخه د وتلو اجازه وغواړي، نو په ډاګه ورته ووایه چې اوس تاسې له ما سره هېڅکله نه شئ تلای او نه زما په ملګرتیا کې له کوم دښمن سره جنګېدای شئ، تاسې مخکې ناستی غوره کړی و، نو اوس په کور ناستو کسانو سره کېنئ. او که په راتلونکي وخت کې له هغو نه څوک ومري، د هغه د جنازې لمونځ هم ته هېڅکله مه کوه او مه هېڅکله د هغه پر قبر درېږه، ځکه چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر نه انکار کړی دی او هغوی په داسې حال کې مړه شوي دي چې فاسقان وو. ولا تعجبک اموالهم واولادهم کله به چې کومه سوره په دې مضمون نازله شوه چې الله ومنئ او د هغه د پیغمبر په ملګرتیا کې جهاد وکړئ نو تا ولیدل چې کوم خلک چې له هغو څخه د قدرت خاوندان وو همغوی له تا څخه دا غوښتنه وکړه چې هغوی دې په جهاد کې له برخې اخیستلو نه معاف کړای شي او هغوی وویل چې موږ پرېږده چې له ناستو کسانو سره پاتې شو. الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې ویالي بهیږي په هغو کې به د تل لپاره اوسیږي دا د ډیر ستر بریالیتوب د توبه مبارکه سوره چې د قران عظیم شان نهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده یو سلو نه ویشت آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له نویوم آیت څخه اوري له بانډچي یعنې د بانډو د اوسېدونکو عربو نه هم ډېر خلک راغلل چې هغوی عذرونه وکړل تر څو چې هغو ته هم د بېرته پاتې کېدو رخصت ورکړای شي. په دې توګه هغه خلک چې هغوی له الله او د هغه له پیغمبر سره د ایمان دروغجنه وعده کړې وه کېناستل. له دې بانډچیانو یعنې د بانډو د اوسېدونکو چې کومو خلکو د کفر کړنلاره غوره کړې ده، ډېر ژر به هغوی له دردناک عذاب سره مخامخ شي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله په نیکانو د اعتراض کومه لار نشته او الله بخون کوي او مهربان دی ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون په همدې ډول په هغو خلکو باندې هم د کوم اعتراض ځای نشته چې هغوی په خپله راغلي له تا څخه یې غوښتنه کړې وه چې زموږ لپاره دې سپرلۍ برابرې کړای شي او کله چې تا وویل چې زه ستاسې لپاره سپرلۍ نشم برابرولای نو هغوی مجبور شول بیرته لاړل او حال دا و چې د هغو له سترګو اوښکې بهیدلې او هغوی په دې خبره ډیر ځوریدل چې هغوی په خپل مصرف سره په جهاد کې د ګډون کولو وس چار نه لري. البته د اعتراض مورد هغه کسان دي چې شتمن دي او بیا هم درڅخه هیله کوي چې هغوی په جهاد کې له ګډون کولو څخه معاف کړای شي. هغوی په کور کې ناستو کسانو په جمله کې شاملیدل خوښ کړل او الله د هغو پر زړونو باندې مهر ولګاوه، ځکه خو هغوی اوس په دې هیڅ نه پوهیږي چې د الله په وړاندې د هغو د دې کړن چارې څه نتیجه راتلونکې ده. کله چې تاسې په راستنېدو دوی ته را ورسېږئ، نو دوی به راز راز معذرتونه وړاندې کړي، خو ته په ډانګپېلې ووایه چې پلمې مه کوئ، موږ به ستاسې په هېڅ یوه خبره اعتبار و نه کړو. الله ستاسې حالات موږ ته ښکاره کړي دي، اوس به الله او د هغه پیغمبر ستاسې کړنچاره وګوري، بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته وروګرځول شئ چې په پټو او ښکاره هر څه باندې پوهېدونکی دی. ستاسې د راستنېدو په وخت کې به ستاسې په وړاندې قسمونه وکړي تر څو چې تاسې ورڅخه صرف نظر وکړئ، نو په رښتیا تاسې له دوی نه صرف نظر وکړئ، ځکه چې دوی ناولي دي او د دوی اصلي ځای دوزخ دی چې د دوی د ګټې په بدله کې به ور په برخه شي. او د هغوی په باب د دې خبرې امکانات زیات دي چې د هغه دین له حدودو نه بې خبره پاتې شي چې الله پر خپل پیغمبر باندې نازل کړی دی الله په هر څه باندې پوهیږي د حکمت خاوند دی ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر چې که تاسې په کوم غم اخته شئ، نو هغوی به له خپلې غاړې نه د دغه نظام د اطاعت غاړکۍ ایسته کړي چې تاسې د هغو په غاړه کې اچولې ده، په داسې حال کې چې د بدۍ څرخ په خپله پر همدوی مسلط دی او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی. او له همدې بانډچیانو یعنې د بانډو د اوسېدونکو نه ځینې خلک داسې هم شته چې په الله او د آخرت په ورځ ایمان لري او څه چې لګوي هغه الله ته د نږدې کېدو او له پیغمبر نه د رحمت د دعاګانو اخیستلو وسیله ګرځوي هو هغه ارومرو د هغو لپاره د نږدېوالي وسیله ده او الله به ارومرو هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي الله د هغو لپاره داسې باغونه تیار کړي دي چې تر هغو لاندې به ویالي بهیږي او هغوی به پکې د تل لپاره اوسیږي همدا ډیر لوی بریالیتوب دی وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم ستاسو شاوخوا چې کوم باندې چان یعنی د باندې اوسیدونکي اوسیږي له هغونه زیاتره منافقان دي او په همدې توګه په خپل د مدینه په اوسیدونکو کې هم منافقان شته چې منافقت خوې ګرځیدلای دی ځینې نور خلک دي چې هغوی په خپلو ګناهونو اعتراف کړی دی، د هغوی عمل ګډوډ دی، څه ښه دی څه بد، لرې نه ده چې الله پر هغو باندې بیا مهربان شي، ځکه هغه تېرېدونکی او رحم کوونکی دی. خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها وصل علیهم ان ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم اے پیغمبره ته د هغوی له مالونو څخه د صدقې په اخیستلو سره هغوی پاک کړه او د نیکۍ په لاره کې هغوی وهڅوه او د هغو په حق کې د رحمت دعا وکړه ځکه چې ستا دعا به د هغو لپاره د ډاډینې وسیله وي الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم آیا د خلکو ته معلومه نه ده چې همغه الله دی چې د خپل بندگانو توبه قبلوي او د هغو خیراتونو ته منځوري وربخي او ای پیغمبره دوی ته ووایه چې تاسې عمل کوئ، الله او د هغه پیغمبر او مؤمنان ټول به وګوري چې ستاسې کړو وړو اوس څه دي، بیا به تاسې د هغه ذات لوري ته ور وګرځول شئ چې په پټو او ښکاره و هر څه باندې پوهېږي او هغه به تاسې ته دروښيي چې تاسې څه کول. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون ځینې نور خلک دي چې هغوی په دې غرض یو مسجد ودان کړي چې د حق بلنې ته تاوان ورسوي او د خدای د بندګۍ کولو په ځای کفر غوره کړي او په مؤمنانو کې تفرقه واچوي او دا په ظاهر عبادت ځای د هغه چا لپاره څارو ځای جوړ کړي چې له دې نه مخکې د خدای او د هغه د پیغمبر پر خلاف په جګړه لاس پورې کړی دی هغوی به ارومرو په قسم خوړلو سره ووایي چې مونږ خو له نیکۍ پرته د کوم بل شي اراده نه درلوده خو الله شاهد دی چې هغوی بیخي دروغجن دي ته هېڅکله په دغې ودانۍ کې مه درېږه. کوم مسجد چې له لومړۍ ورځې نه د تقوا پر بنسټ ودان شوی و، همغه د دې ښه وړ دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږې. په هغه کې داسې خلک دي چې سپېڅلتیا خوښوي او د الله همدغه سپېڅلتیا غوره کوونکي خوښ دي. والله لا يهدي القوم الظالمين نو ستاسو څه ګمان دی چې غوره انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانۍ بنسټ د خدای په ویره او د هغه د رضا په غوښتنه یې خېوي یا هغه چې خپل ودانۍ د یو کمر په کاواکه لغم خوړلې غاړه باندې درولي وي او له هغه سره نیغ په نیغه د دوزخ په اور کې وغورځي دا ودانۍ چې هغوی جوړه کړې ده، تل به د هغو په زړونو کې د بې باورۍ سبب وګرځي چې د هغې د وېستلو اوس کومه لاره چاره نشته، پرته له دې نه چې د هغو زړونه ټوټه ټوټه شي. الله ډېر ښه خبر او د حکمت خاوند دی. د التوبه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان نهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، یو سل او نهه ویشت مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو سل او یوولسم آیت څخه اورئ. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان هغوی د الله په لار کې جنګیږي نو وژني او وژل کیږي، له هغو سره د جنت وعده د الله په ذمه باندې یوه کلکه پخه وعده ده په تورات او په انجیل او قرآن کې، او څوک دی چې له الله نه زیات د خپلې وعدې پوره کوونکی وي نو خوښ اوسئ په خپلې دغې سودا چې تاسې له خدای سره کړې ده، همدا تر ټولو ستر بریالیتوب دی. د الله لوري ته بيا بيا رجوع کوونکي، د هغه بندګي په ځای راوړونکي، د هغه ثنا ستاينه ويونکي، د هغه په خاطر په ځمکه کې ګرځېدونکي راګرځېدونکي، د هغه په وړاندې رکوع او سجده کوونکي، په نيکۍ حکم کوونکي، له بدۍ نه منع کوونکي، د الله د حدودو ساتونکي، هغه مؤمنان هم دغه شان وي. أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ابراهيم چې د خپل پلار لپاره د بخنې کومه دعا کړې و هغه خو د هغې وعدې له مخې و چې هغه له خپل پلار سره کړې و او کله چې هغه ته دا خبره روښانه شوه چې د هغه پلار د خدای دښمن دی نو له هغه څخه بیزار شو وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او دا هم واقعیت دی چې د آسمانونو او ځمکې سلطنت د همغه الله په لاس کې دی مرګ او ژوند د همغه په واک کې دی او ستاسو هیڅ داسې ملاتړ او مرستندوی نشته چې تاسو له هغه نه وژغورل شئ انه بهم رؤوف رحیم الله پیغمبر او هغو مهاجرینو او انصارو ته بخښنه وکړه چې هغوی په ډیر تنګ وخت کې د پیغمبر ملګرتیا وکړه که څه هم چې له هغو څخه ځینو زړونه کوږوالي خواته مایل شوي وو خو کله چې هغوی د دې انحراف پیروي و نه کړه بلکې د پیغمبر ملګرتیا یې وکړه نو الله هغوی معاف کړل، بېشکه چې له دغو خلکو سره د هغه چلند خواخوږۍ او مهربانۍ دی. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا او هغوی دا وګڼله چې له الله څخه د ژغورل کېدو لپاره د پناه کوم بل ځای په خپله د الله د رحمت له لمنې څخه پرته نشته، نو الله په خپلې مهربانۍ سره د هغو لوري ته رجوع وکړه تر څو چې هغوی د هغه لوري ته راوګرځي، په باوري ډول هغه ښه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. د مدینې اوسېدونکو او د شا او خوا د بانډو اوسېدونکو ته دا هېڅکله نه ښایېدله چې د الله پیغمبر یې پریښی او په کور ناست وای او له هغه نه په بې پروایۍ سره د خپلو خپلو ځانونو په فکر کې شوي وای ځکه چې داسې به هېڅکله نه وي چې هغوی د الله په لار کې د لوږې تندې او بدني تکلیف څه کړاو وګالي او د حق د منکرانو چې کومه لاره بد ایسي هغوی پرې کوم ګام واخلي ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون په همدې ډول دا به هم هیڅکله نه وي چې د خدای په لار کې هغوی څه لږ ډیر لګښت کوي او د جهاد په منډو ترړو کې هغوی کوم ناو یعنی دره ووهي یعنی پرې ولاړ شي او د هغو په حق کې هغه ونه لیکل شي تر څو چې الله د هغوی د دې غوره کړن چاري مکافات حقوق ورکړي او دا څه ضروري نه وه چې مؤمنان ټول له مخې وتلي وای، خو داسې ولې ونه شو چې د هغوی د نفوسو له هرې برخې نه یو څه کسان وتلي وای او د دیني پوهې له تحصیل نه وروسته بېرته راستانه شوي او د خپلې سیمې اوسېدونکي یې خبردار کړي وای ترڅو هغوی له غیر اسلامي چارچلند نه ډډه کړې وای. اې مؤمنانو! د حق له هغو منکرانو سره وجنګېږئ چې تاسې ته نژدې دي او باید هغوی په تاسې کې سختي ومومي او وپوهېږئ چې الله د پرهېزګارانو ملګری دی. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا البته د کومو خلکو په زړونو کې چې د منافقت ناروغي لګېدلې وه، د هغو په پخوانۍ پليدۍ باندې هرې نوې سورې يوه بله پليدي زياته کړه او هغوی د مرګ تر شېبو پورې په همدې کفر کې اخته پاتې شول. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم آیا د خلکو لپاره د حیرانتیا ځای و کله چې موږ له دوی څخه یو سړي ته وحی وکړه چې کافران وویروه او هغو کسانو ته چې ایمان راوړی زیری ورکړه چې دوی ته د دوی د پروردګار په نزد داسې نیک اجر دی چې مخکې له مخکې ورکړی شوی کافران وویل چې بېشکه دا سړی ښکاره کوډګر دی افلا تذکرون حقیقت دا دی چې ستاسو رب هماغه خدای دی چې آسمانونه او ځمکه په شپږو ورځو کې پیدا کړل بیا د خپل حکومت پر تخت باندې ځلاند شو او د کائناتو انتظام چلوي هیڅ څوک شفاعت یعنی سپارښت کوونکی نشته مګر دا چې د هغه اجازه ورسته شفاعت وکړي همدا الله ستاسو رب دی نو تاسو د همغه عبادت وکړئ آیا نو تاسو به پوه کې را نشي یعنی پن نه اخلي إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا د همغه لوري ته ستاسې ټول ورګرځېدل دي، دا د الله پخه وعده ده، بېشکه پیدایښت همغه پیل کوي، بیا به یې همغه دوهم ځل پیدا کړي، تر څو کومو خلکو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې سرته رسولي دي، هغو ته په پوره انصاف سره مکافات ورکړي، او کوم کسانو چې د کفر مسلک غوره کړی دی هغوی به د حق د هغه انکار په مجازات کې چې کاوه یې خوټېدلې اوبه وڅښي او دردناکه سزا به وګالي هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون همغه دی چې لمر رون او سپوږمۍ روښانه پیدا کړې ده او د سپوږمۍ د نری کېدو غټېدو پړاوونه په منظم ډول ټاکلي دي ترڅو چې تاسو په هغو سره د کلونو او نیټو حساب معلوم کړئ په یقیني ډول د شپې او ورځې په اوښتلو راوښتلو یعنې اختلاف کې او په هر هغه شي کې چې الله په اسمانونو او ځمکه کې پیدا کړي دي د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې له ناوړه فکر او ناوړه چلند څخه ډډه کول غواړي. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة حقیقت دا دی کوم خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیله من نه دي او د همدې دنیا په ژوندانه باندې خوښ او ډاډه شوي دي او هغه کسان چې زموږ له نښانو څخه غافل دي د هغو وروستی استوګنځای به دوزخ وي د هغو ناوړو چارو په بدله کې چې هغوی د خپلې دغې ناوړه عقیدې او غلطې کړنلارې له مخې سرته رسولې. او دا هم حقیقت دی چې کومو کسانو چې ایمان راوړی دی یعنی هغه رښتینولۍ یې منلي دي چې په دې کتاب کې وړاندې کړی شوي دي او غوره چارې یې سرته رسولي دي هغوی به د هغو رب د هغو د ایمان له امله پر سمه لاره وخوځوي له نعمت څخه په ډکو جنتونو کې به د هغوی لاندې ویالې بهیږي د هغوی دعا به دا وي چې سلامتیا دې وي او د هغوی هره وینا به په دې سره پای ته رسېږي چې ټوله ثنا او ستاینه یوازې د الله رب العالمین لپاره ده. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون که چیرته الله له خلکو سره په ناوړه چاره کې هم هم دومره تلوار کولای لکه څنګه چې د دنیوي ښېګڼې په غوښتنه کې چټکې کوي نو د هغو د کړو وړو فرصت به یو وخت پای ته رسول شوی خو زمونږ دا عادت نه دی ځکه خو مونږ هغو خلکو ته چې له مونږ سره د یو ځای کېدو هیله نه لري په سرغړونه کې د هغو د لالهانده کېدو لپاره ورته فرصت ورکوو. واذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه د انسان حال دا دی چې کله پر هغه باندې کوم سخت وخت راځي نو په ولاړې، ناستې او ملاستې مونږ بلي، خو کله چې مونږ د هغه کړاو ایسته کړو نو داسې ځي ووځي چې ته به وایې هغه هیڅکله په خپله کومه بده ورځ کې مونږ له سره بللي نه وو. په دې ډول له حده تیري کوونکو لپاره د هغوی کړه وړه ښایسته کړای شوي دي. اې خلکو! موږ له تاسې نه مخکې قومونه هلاک کړل کله چې هغوی د ظلم چلند غوره کړ او د هغو پیغمبران هغو ته له ښکاره څرګندو نښانوسره راغلل او هغوی له سره ایمان رانوړ، په دې ډول موږ مجرمانو ته د هغو جرمونو بدله ورکوو. کله چې دوی ته زموږ روښانه خبرې اورول کېږي، نو هغه خلک چې له موږ سره د یو ځای کېدو هیله من نه دي، وايي چې د ده پر ځای کوم بل قرآن راوړه یا په ده کې څه تعدیل راوله. اې محمده! دوی ته ووایه، زما دا کار نه دی چې له خپله ځانه په ده کې څه تعدیل او ترمیم وکړم، زه خو صرف د هغې وحې پیرو یم چې ما ته لېږل کېږي. افلا تعقلون او وایه که د الله اراده هم دا وای نو ما به دا قرآن تاسو ته هیڅکله نو واورولای او الله به تاسو ته د هغه خبر قدر هم نه وای درکړای خنو ما خو لدین مخکې ستاسو په منځ کې یو عمر تیر کړای دی آیا تاسو له پوهې نه کار نه اخلئ قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون دا خلق له خدای پرته د هغه څه عبادت کوي چې نو ورته ګټه رسوي شي او نو تاوان وایي چې دا د الله په وړاندې زموږ سپارښتګر دي او که ستا د پروردګار له خوا لا له پخوا یوه خبره فیصله کړای شوې نه وای، نو په کوم شي کې چې هغوی په خپلو منځو کې اختلاف کوي، د هغې به پرېکړه شوې وه. ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله فانتظروا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون د خلکو دا حال دی چې له کړاو نه وروسته چې کله مونږ په هغو باندې د رحمت خوند وڅکو نو هغوی سمدلاسه زمونږ د نښانو په باب په دسیسو لاس پورې کوي دوی ته ووایه الله په خپل چل کې له تاسې نه ډیر تیز دی د هغه په رښتې ستاسې ټول چلونه لیکي او بیا په ناڅاپي ډول مخالف تون باد را والوزي او له هر خوانه څپې څپانده کیږي او مسافران انګیري چې په طوفان کې راګیر شول په هغه وخت کې ټول خپل دین یوازې د الله لپاره خالصوي او داسې دعاګانې غواړي چې که تا مونږ ته له دې بلا څخه نجات راکړ نو مونږ به شکر ویستونکي بندګان شو بما كنتم تعملون خو هغه چې کله هغوی وژغوري نو بیا هم هغه خلک له حق څخه په انحراف کولو په ځمکه کې په سرکشي لاس پوري کوي اے خلکو ستاسې دا سرکشي برعکس همدا ستاسې په زیان تمامه شوې ده د دنیا څو ورځني خوندونه دي وای خلی بیا زمونږ لوري ته ستاسې راګرځېدل دي په هغه وخت کې به مونږ در وښیو چې تاسې څه کول بیا په همغه وخت کې چې د ځمکې خپل پسرلی و او کښتونه ښکلي ښایسته په کې ولاړ وو او د هغې څښتنانو دا ګڼله چې اوس موږ له دې نه په ګټه اخیستلو قادر یو، په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې زموږ حکم راغی او موږ هغه داسې تالا والا کړل چې ته به وایې پرون هلته له سره څه شی نه و. تاسې په دې فاني ژوندانه باندې غولېدلي یئ او الله تاسې ته د سلامتیا د کور په لوري بلنه درکوي. لارښوونه د هغه په واک کې ده، چاته چې د هغه خوښه شي سمه لاره ورښيي. للذین احسنوا الحسنی وزیادة ولا یرهق وجوههم قتر ولا ذلة. اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون کوم کسانو چې د خو چارو لار غوړه کړه د هغو لپاره ښېګڼه ده او زیاته مهرباني د هغو پر مخونو باندې به توروالی او خواري خورا نشي هغوی د جنت مستحق دي هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي زمونږ او ستاسې په منځ کې د الله شاهدي کافي ده چې که تاسې زمونږ عبادت کاوو هم خو مونږ ستاسې له دې عبادت نه بیخي بې خبره وو. هنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردو الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. په دغو صفتونو سره خو همدا الله ستاسې حقیقي رب دی، نو له حق وروسته له ګمراهۍ پرته نور څه پاتې شول؟ ښه نو تاسې کومې خوا ته اړول کېږئ؟ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ای پیغمبر وګوره په دغه سنا فرمانی غوړه کوونکو باندې ستاد رب خبره ریښتینه شو چې هغوی به منونکي نشي ووایه، هغه یوازې الله دی چې د حق لارښوونه کوي. ښه نو وښیي، څوک چې د حق خوا ته لارښوونه کوي، هغه د دې زیات وړ دی چې د هغه پیروي وشي، یا هغه چې په خپله لاره نه مومي مګر دا چې ورته لاره وښودل شي؟ ښه نو پر تاسې باندې څه شوي دي، څنګه چپه چپه فیصلې کوئ؟ حقیقت دا دی چې له دوی نه زیاتره خلک یوازې په انګېرنې او ګمان پسې روان دي، په داسې حال کې چې ګمان د حق اړتیا یو بڅرایه هم نه پوره کوي، څه چې دوی کوي الله ورباندې ښه پوهېږي. وما كان هذا القرآن أن ایا دوی وایي چې پیغمبر دا په خپله تصنیف کړی دی یعنې په دروغو خدای ته منسوب کړی؟ ووایه که تاسې په خپل دغه تور لګولو کې رښتیني یاست نو د ده په څېر یوه سوره تصنیف کړې راوړئ او له یو خدایه پرته چې نور هر څوک راغوښتلی شئ د مرستې لپاره یې راوغواړئ. اصلي خبره دا ده چې کوم شی چې د دوی د علم په احاطه کې نه دی راغلی او د کوم شي راتلونکی چې د دوی تر نظر لاندې نه دی راغلی دوی هغه ارومرو په اټکلي ډول دروغ وګاڼه په همدې ډول خو له دوی نه مخکې خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي دي نو وګوره د هغو ظالمانو څه عاقبت شو که دوی تا دروغجن ګڼي نو ووایه چې زما عمل زما لپاره او ستاسې عمل ستاسې لپاره دی څه چې زه کوم د هغه له مسؤلیت نه تاسې خلاص یئ او څه چې تاسې کوئ د هغه له مسؤلیت نه زه خلاص یم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان لسمه سوره ده، په مکې معظمې کې رانازله شوې ده، یو سل او نهه آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له پنځه څلوېښتم آیت څخه اورئ. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم شهید علی ما یفعلون او کوم ناوړه سرنوشت څخه چې مونږ هغوی ویروو د هغه یوه برخه به مونږ ستا په ژوند کې دروښیو یا به له هغه نه مخکې تا واخلو په هر حال د دوی راتګ زمونږ خواته دی او دوی چې څه کوي الله ورباندې شاهد دی. دوی ته ووایه تاسې کله په دې غور کړی دی چې که د الله عذاب په ناڅاپي ډول د شپې یا د ورځې راشي نو تاسې څه کولی شئ؟ ښه نو دا کوم داسې شی دی چې د هغه لپاره مجرمان تلوار کوي؟ اثم اذا ما وقع آمنتم به ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين بیا پوښتنه کوي آیا په واقعي ډول دا رښتیا دي چې ته وایې وایه زما پر رب باندې قسم دا بیخي رښتیا دي او تاسو دومره زور نه لرئ چې د هغه د منځته راتګ مخه ونیسئ او له هر هغه چا سره چې ظلم یې کړی دی، د ځمکې د مخ شتمني یې هم وي، نو له هغه عذاب نه د ژغورل کېدو لپاره به په جریمه کې د هغې ورکولو ته حاضر شي. کله چې دا خلک هغه عذاب وګوري، نو په زړه زړه کې به پښېمانه شي، خو د هغو په منځ کې به په پوره عدالت سره پرېکړه وشي، هېڅ ظلم به پر هغو باندې نه وي. الا ان لله ما في السماوات والارض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون واوري په اسمانونو او زمکه کې چې هر څه دي د الله دي واوري د الله وعده رښتیا ده خو زیاتره انسانان نه پوهیږي صدور وهدى ورحمة للمؤمنين ای خلکو تاسو ته تاسو د رب له لوري نصيحت راغلی دی دا هغه شی دی چې د زړونو د ناروغیو شفا ده او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ای پیغمبره وای چې دا د الله فضل او د هغه مهرباني ده چې دا شی واستو په دې باندې خو باید خلک خوشحالي وکړي دا له ټولو هغو شیانو څخه ډیر غوره دی چې خلک یې راغونډوي ای پیغمبره! دوی ته ووایه، تاسې کله په دې کې فکر کړی دی چې کومه روزي چې الله تاسې ته راکوزه کړې وه، له هغې تاسې په خپله ځینې حرام او ځینې حلال وګرځول؟ له دوی نه پوښتنه وکړه، الله تاسې ته د دې اجازه درکړې وه؟ او که تاسې پر الله باندې دروغ تړئ؟ الله خو پر خلکو باندې د مهربانۍ نظر لري خو زیاتره انسانان داسې دي چې شکر نه باسي د یونس مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان لسمه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده یو سلو نه مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له یو شپېتم آیت څخه اورئ ای پیغمبره! ته چې په هر حالت کې اوسې او له قرآن نه چې هر څه اورې او ای خلکو! تاسې هم چې څه کوئ، د هغو ټولو په دوران کې مونږ تاسې ګورو. هیڅ د یو بڅري په اندازه شی په آسمان او ځمکه کې داسې نشته، نه وړوکی نه غټ، چې ستا د پروردګار له نظره پټ وي او په یو روښانه دفتر کې درج نه وي. خبر اوسئ د آسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې ټول د الله ملکیت دی او کوم کسان چې له الله څخه پرته له ځانه جوړ کړو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محض یې اټکلونه کوي. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون هماغه الله دی چې ستاسو لپاره شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړئ او ورځ یې روښانه ګرځولې ده په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري قالوا اتخذ الله ولدا خلکو وویل چې الله څوک زوی نیولی دی سبحان الله هغه خو بې نیازه دی په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی له تاسې سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی ایا تاسې د الله په باب هغه خبرې کوئ چې ستاسې په علم کې نشته دوی ته د نوح قصه واوروه، د هغه وخت قصه چې کله هغه خپل قوم ته ویلي و چې، ای زما قومه! که ستاسې په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په بیا بیا اورولو سره له غفلت نه ستاسې را ویښول ستاسې لپاره له زغم نه پورته شوي دي، نو زما توکل پر الله باندې دی. تاسې د خپلو انګېرلو شریکانو په ملګرتیا سره یوه پرېکړه وکړئ او هر څه پلان چې ستاسې په نظر کې وي پر هغه ښه فکر غور وکړئ تر څو چې د هغه کوم اړخ ستاسې له نظره پټ پاتې نه شي بیا زما پر خلاف هغه عملي کړئ او ماته هېڅکله مهلت مه راکوئ.